د نیالګیو د کښېنولو په اړه د اسلامي امارت د زراعت د کمېسیون اعلامیه، زموږ مبارک دین اسلام لکه څنګه چې زموږ په روحاني او معنوي اصلاح باندې تاکید لري، همداسې د اسلامي ټولنې د فلاح، هوساینې او اقتصادي پرمختګ لپاره عامه خیریه کارونه هم د مسلمانانو یو مهم مکلفیت بولي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، اووه شیان داسې دي چې اجر یې د بنده لپاره له مرګ وروسته چې دی په قبر کې وي هم جاري وي، څوک چې چا ته علم ور وښيي یا یو نهر ویاله جوړه کړي یا څاه وباسي یا نالګي کښېنوي یا مسجد جوړ کړي یا قرآن کریم په میراث پرېږدي او یا داسې زوی ترې پاته شي چې له مرګ وروسته ورته د بښنې دعا کوي. ددې حدیث شریف له عمومي مفهوم څخه ثابتیږي چي د عامو خلګو د ګټي او استفادې لپاره د خیریه کارونو کول یو مهم شرعي مسؤلیت دی چي باید هر مسلمان د خپل توان تر حده پکښي برخه واخلي. د همدې دیني اجتماعي مکلفیت له مخي اسلامي امارت د مسلح جهاد او د شریعت د نفاذ له هڅو سره سره د خپل مؤمن اولس د فلاح او ګران هېواد د ودانۍ او ښېرازۍ لپاره عمراني کارونه هم کوي او د ملکي خدماتو او ودانیزو کارونو لپاره یې ځانګړې ادارې جوړې کړې دي. د هېواد او اولس د ښېرازۍ لپاره د عامه خدماتو یو مهم بخش د زراعت او نهالشانۍ برخه ده، په دې اړه تېر کال د اسلامي امارت زعیم امیرالمؤمنین شیخ الحدیث هبت الله اخندزاده حفظه الله ځانګړی فرمان صادر کړی و، تر څو مجاهدین او عام خلک د هېواد د ښېرازۍ لپاره نیالګي کښېنوي، چې هغه پیغام د ولس له لوري په پراخه کچه استقبال شو او د هېواد په لر او بر کې بې شمېره نیالګي کښېنول شول.